ما وقع مسبقا بعد النفي ومعنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه أو وقع مكررا نحن ما أنت إلا سيرا وما أنت إلا سير البريد وإنما أنت سيرا وزيد سيرا سيرا تعبیر وکړو هغه لفظ چې مفعول مطلق تا یا هغه فعل چې مفعول مطلق تا نه ثبوتي دغه فعل کله حذف کیږي په حذف وجوبي یا سره منها یو ځای او یو موقع د هغه مواقعونه چې عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف کیږي په حذف وجوبي سره ما وقع مثبتا دا غزه دې چې د مفعول مطلق څخه واقع شوی مثبتا اوسه دا غزه دې چې دا مفعول مطلق ته چې کوم فعل نصب ورکړي دا فعل چې کې کله حذف دي په حذفي وجودي یا سره حکم ځای ما هغه بوزي دې څلور شرطونه لګي یو شرط دا چې دا مفعول مطلق چې وي مثبت ورسته د نفي یا معنا د ثانه واقع شي نفي درېمه خبره دا ده چې دا نفي نه ده دا په داخله شي په چا باندې اسم باندې څلورمه خبره دا ده چې دغه مفعول مطلق به د دې اسم د پر خبره نه واقع دا څلور شرطونه موجود وي عامل ناسبه د مفعول مطلق په حذف کې پاس پی وجودي کیږي اول شرط دا چې دا مفعول مطلق څه وي مثبت دویم دا دی چې دې په واقع شي ورسته د چانه نفینا یا معنا د چانه دا معنا د نفی چا په کې انما په کې دا انما چې د معنا د ما او الا سره او معنا د چا سره د ما او الا سره نو دې وته دې ته کې معنا د نفی او دغه نفي یا معنا د نفي به دا په کتاب باندې داخل شي اسم باندې او دا مفعول مطلق به د اسم د لپاره خبر دا خبر چې پکې موجود وي عامل ناسبه به د حذفي فاصل وجوبي یو مثال و لکه ما انت الا سيران ما انت ګورا دا ما انت نه یته الا مگر ای چې شي لکه سيران ته سم رفتار ټول ورځ ګرځي الا ما انت الا سرن دا سرن مقول مطلق ده دلته دا فعل حذف شوی ده ما انت الا تسير سرن دا تسير فعل ده او دا سرن د تسير د پر چې واقع شوی مقول مطلق حذف واقع شوی او دلته دا شرطونه څه ده کنه ده یو دا چې مقول مطلق چې ده لکه مثبت ول مثبت دا اوس د الا نه واقع شوی الا د کار لپاره غلې ده مثبت لپاره یو او دا مفعول مطلق ورسته د ثانه واقع شوی نفي نفي کومه ده ما انت کې دا ما چې نه دا حرف نفي ده دویم دا د کتا حرف نفي په پوتې شی واقع شوی اسم باندې به داخل شي نو دلته ما په چا باندې داخل شي دا انت اسم باندې انت زمير کې دی اسم دی او دا خیران د دې انصاف مقتضا ده ښا او دا خیران د دې د فرق کې نه دی واقع خبر هم نه دی واقع شوی نو څلور وړ شپونه کې چې دلګه نو تلته دا فعل چې دې خیران ته نه خبر کړی دغه حتی فعل حتی شوی دی واس وجوبي یا دې سره اصل کې عبارت ده ما انت الا كثير خیران وصله حتی شوی دی وکړه هم قدینه موجوده ده هم دا مقصد او قائم مقام قرینه دلته دا ده ښه دا سیرت چې منصوب دی د دې نسب دا نسب د سیرت قرینه د پدې باندې چې دلته پیسې کې څه ده او قد مقصد څه ده قد مقصد او قد مقصد قائم مقام څه دي ولا دا سیرت نه ده د مفهوم مستق دا قائم مقام تر دې تللی دی مثال د تفسیرو فعل بل مثال ورکړ ما انت الا خير الفريد اول مثال دا ده الا خيرا دا صورت چې دا مطلق نکره ده دا خير البريد چې خير مضاف البريد چې نه اضافه چې تاسو کوی ده معرفه ته دا مثال دې ده چې دا مفعول مطلق څه ده معرفه ده یو معرفي مثال دی بل څه ده راکا دویم چې دا عامل حذف کیږي دا صورت کې او وقع مکرره بیا دې باندې عثمان باندې هیڅ څه پاتې کوم چې مطلق مقرر راغلی هلته به فعل حذف شوی لکه دا اذا ذکرت الاخر دکن دکا دا دکن دکن دی دلته دا مطلق مقرر راغلی د خپل خو نه دی حذف شوی یا غاصی څه کړه دا غي جواب دا ده دلته خو موږ وایو چې په مطلق سره راځي او د دې نه مخکې څه څنګه لکه یو څه وی او غي کوم تقاضا د خبر کوي او دا مطلب مطلق هغه د لپاره خبره اوس تاسو په تړل په دې باندې تاسو په خیر کې راغله اوس دې څه پکار دي دا مفهوم دي دې جملې د مفهوم او معنا باندې څه مرتب ده یو حکم مرتب دی ها هم تاسو څه دې چې هم تړل دې باندې یو حکم مرتب دی دا حکم تفصیل راغی په اما من بعد و اما بیا دا شنو